الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا او مهرباني ده دا جماعت چې په کم نیت باندې جوړ شوی و هغه د الله احسان او مهرباني ده اهمیت هر ورځ پوره کیږي زه تقریرونه نه کوم او کول هم نشم پنځه شپېته کاله وشو چې زړه مې ستړی شو یو ملک را پاتې نه دی په تمام عرب ملکونو کې تر مکه او مدینه پورې دوبه ابو زبیل هالین ام القین قطر مکه مدینه تمام عرب ملکونه بیا هندوستان پاتې او اغم پسې چې هسې کې خدای پوره د پاکستان پاکستان هونه دی مردارستان دی او یو ګټ دا صفات نه ده چې خدای زور رسول نه یو ګټ کډه راځه او کپ پنجاب دی او کپ یو کله داسې نشي ویلی چې دی نه دی راغلی ستړی شو او زمون یو خپلو هغه ما شل کاله په خندانو لیدلی ما ورته ویل حاجي صاحب ته ما په خندا چېرې ونه لیدې ما ته ویل مولانا صاحب چا له وخواندم اپریدی ژبه کې راته وایي چا له وخواندم د سړي زامن ورک شو چې ته سړی زوی نه ګورم چې ته وخواندم نه چا له وخواندم یره قسم بخدای ده چې تر مرګ پورې ما هغه په خنداو نه لیدو نو خبره ما ته شل کاله مخکې کړې وه او اوس مې په زړه ډکړې هر ورځ مې یقین راځي چې دا دې سړي دا خبره رښتیا کړې وه عزیزانو په دیوبند کې یو د ټاپ مدرسو او دلته دا لوی لوی بزرګان چې دي دا ټول دغه شاګردان پاتې شو مولانا یوسف بنوري مولانا عزیر ګل میا صاحب اخو د شیخ الهند شاګرد مو چې په مالټا کې ورته سلور کال هغه سره یو ځای تیر کړی نو ما میا صاحب نه تاسو کوم دا پنجاب خلک خو پاندونه ډیر خوري دا څه کوي تاسو ورته بچیا پاند خو د جیل کې نو او د توتانو ونی وي د توت په پاڼه به مونږ د تاغه د پان دغه څو دې کتا د پان دغه کتاب هم به ورته ومګل او په قیامت مسالې واچولې او په دې به وخت ورو نافع ګل میا صاحب د شان ورشا کشمیری شاګردو دا د ټاپ ټاپ علما او دا څوک درویشان د زمانه نو بنګړي سه مونږ ته وایي چې شان در شاه کشمیری صاحب یو ورځ وې چې جتنے سالکین گزرے ہیں هغه سالک په خپل کتاب کې یو خبره لیکلې ده چې نیکی بنیکی کار خران است دا صادق نام صادق نامه ما شیخ صادی نیکی به نیکی کار خران است بدی به بدی کار مردان است کار سگان است نیکی به بدی کار مردان است د نیکه بدل کې نیکی کول دا ده د خلونو کار دی یو خر یو ته سټ ګرای بل خر بل ته سټ ګرای دا څه کمال نه دی بدی به بدی کار سگان است د بدو بدل کې بد کول دا د سپو کار دی یو سپه یو تغاپی بل سپه بل تغاپی د سړو کار څه دی نیکی ببدی کار مردان است د بدو بدل کې خلقول دا د سړو کار دی نن تاسو په ایمان وایي چې تاسو نظر لاندې داسې سړی چرته تیر شوی دی چې هغه د بدو بدل کې خکړی دي تیر شوی دی د بدو بدل کې خکول دا نه ده وینو پکار خدرتا ویما زما پلار پنځه ډزا یو سړی وشته سپړې غر ورته وای د مونږ کلی سره پاغه کې دا پریدو بادی وا نو زما پلاری پینځه ډزه وشته زینګل نامه وا داغه نو سره راغی ماته چې استاد جی زه عالم کېږم ما ته څوک یې وی چې زه رضا خېل زنګل مسای یم ما هغه زنګل چې د ما پلار وشته و منځه ډزه وی چې استاد جی مالخا عالم کېږي چاو بار موټر ولاړو ملکی نه دی موټر کې هغه ویریږي چې جوړې بدل علی موټر کې کېناست خو رپېدو ټول مال به منډی قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو هغه ته مې وویل چې یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں ماتا ہوں یہ آپ کیا کہتے ہیں مر ٹپ پت مت کرو بس اس کو داخل کرو فوراً اسپیشل کمره دې ده بنازې مې راووخته اسپیشل کمره یې ورکړه اته کاله مې بیا هلته درس وکړو هفته کې به یو ځل راغی یو سل دوه سوه روپۍ به مې جیب خرچ هم ورکړو چې اته کاله یې درس نظامي وویلو نو بیا راغی چې استاد جی اوس دوره حدیث چا سره وکم نو بیا مې بوتلو مولانا سنجان صاحب ته خدای دې خاورم په جنت کې هغه ته مې وی چې هلکه دا زما د پلار د قاتل مسیح دی او دی به دوره حدیث دلته کوي مالا دا څه ململه ټتېږه مه قاري فیاض هم دا خبره کوله او تا هم وکړه زه دروغ وایم هغه د سر له په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پړک ور دا ستا ایمان بلا څوک پیدا کوي اغم ناظم رو غختو سپیشل کمرہ ورکلو پا سپیشل طالبانو کی دیرک پا حدیث میں پیو چه دور حدیث نظام رو دین مخ کی ختم شی نو بیا مدرسې رو دین پس شروع کی نو رو دین پس وړو کی اختر روانو ما غتوی چې زه چې مانځه له درشم نو ته به ما له مخامخ کېنې وی چې ښه استاد جي بس ما ته مخکې کېناستم مخکې صف کې او د درېوالو ته مې وویلې چې وره درېوالو که د سړي زامن و داسې ایمان پیدا وکړو دا څوک دا دا ویر کې مال په پاسه لکه چې پاسه دو خلکو ورته دا څوک ته دا خو ځین ګل مسای اس پنګیرو وی چې د پلاری چې وشته ما دا معلم هم کړ دیتا او د نوکارې کوشش هم وتا کم چې بده خپل کلی سکول کې استاد عام وتا وکړ مولانا سنجان دی الله غریق رحمت کی تر مرګ پورې به د جمعې په ورځ دا خبره دوراوله او بیا به داسې دعاګانې وکړي زه درته نشم ویلی نو شیخ سعدي دا خبره کړې ده چې نیکی به بدی کار مردان است یو سړی در سره بد کړي او ته ور سره خو کی خیال امرا دکان کې بس ناستما ټلیفون براغه زه دورانی خبرې کوم ستا خزه ستا لور ستا بچای داسې داسې کوي ما به ورته څه وي چې جزاک الله نور یې مو کا یوه میاشت داسې لګیا و به ټلیفون به وکړو ستا ښځه او ستا مور او ستا لور او ستا دا یوه میاشت میاشت پس غلی شو دوه کاله پس بیا راغی یو سړی دومره ګیره پرېښې او په سترګو نه یې د اوښو ترپار ختو په څه چل دی لکه څوک یې نو چې نه غوندې په هوش کې راغی ما ته مولانا صاحب زه هغه دراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې تا به راته جزاک الله وي دا زما خزه ډمه وه او به په شاپنګ هالونو باندې ګرځېده او تا د ښځو بد ویلي دا تاس کیسټ یې خو هر څوک په کور کې اوري نو د ښځو بد دې ویلي ویلې هغې زه غوسه کړی وم او دا تا ته به مې کنځلې کولې ویلو ساغم په تبلیغ کې ولګي نه سیروزو ته ځي او زم په تبلیغ کې لګي دلې ما دا ګیره مې پر خو تعالی ما فعل او پر خپو کې زما سر کې چې ما معاف کا قسم په خدای مالم جړا را وسه مالې بچیا چې تا به کنځلې وکړي ما به جزاک الله وایي که نه چې انسان خدای ته وایي چې د بل انسان علاجي د بل انسان نه قرباني په بل انسان باندې سر قرباني سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی نو د طائف خلکو ټول طائف ورپسې کو او په کاڼه وویشتو داسې وویشتو چې پڼې مبارکې د وینو ډکې شو جبرائیل علیه السلام راغی چې که اجازه دي دا طائف په بله پیړو او ټول طائف تباه کوم حضور علیہ السلام لا سوچت کو چې یا الله په ما د کانو باران وکړ طائف والا او خدای دې بدل کې ته په رحمت باران وکړ وبه کیسو الګا سره دی ولې په سپېړه ول زه چې تلم واله په ملا ډبره زه چې په لاره ځم ما ته کاږه کاږه ګوري داسې یو که نه کاږه کاږه ګوري نو ته څه لیلا خو نه یې چې کاږه یې درته وکتلو او نه زلیخا یې کاږه یې وکته خو سترګې وې بس لاړو یو مولانا را سره باس کو نن نه شپږ لس لس کاله مخکې ستا یو کیسټ مې اورېدو تا پکې د رحمان بابا یو شعر ویلی دی چې په نظر کې دې فرق نه وي ای رحمانه چې نظر کې دې فرق نه وي اے رحمانا ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته نو مولا نیغکې غوندې و ما ته وی چې خدای په قران کې وی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خدا چې وګوره سترګې ښکته وګرځوي دې آیات سره بچکه چې تا دا شعر ویلې دي چې خپل مخ ته په کتو کې ګناه نشته مال مسنوي ویلې ده ویلې نه نن په ټول پاکستان کې وګرځوي د مسنوي مولارو پیدا نه کوي د استرلاب مولارو پیدا نه کوي امریکا لګیا دی اوس په ممکن چالو نه کوي لګیا دی په دې مدرسو کې خپل خپل شیونه نه نباسي د امریکې دو طبیعت دي یو د مسلمان دنیا نه اسلام لفظ ورکول چې اسلام ټکی ورکش او یو جهاد لفظ رکول تاسو جهاد پیژنئ حضرت حنزله واده شوی وړومبی شپه واده واده د نیمې شپې ورته خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ احد ته تللی بس د لومبۍ شپې ناوې په ځای پرېښوه او منډه یې کړه ښځې ورځل چېرته دی ویل زما محبوب جهاد ته لاړو ویل زه به څه کوم ما خو ته په رڼا کې لیدلی هم نه دا لستوڼی داسې وشلولو ویل د قیامت په ورځ د سردار کونین د جنډې لاندې چې د چا له ستوړې شلېدلې یا به ستا خاوند دي په دې به له ګړمبې شپې ښځه وایم قرقرو صاحب ها پرې به دې ګړمبې شپې ښځه سر یو خوځول وای نه نه نو به خزه به څوک پرېږدي خدای دې بیخ د دغه ښځو د پاکستان وباسي خدای دې په ښځو ټوغکی راولي چې یوه پاتې نه شي ځمره ګیره دی او وروسته به یې دوه منیزه بوره سوره کړي دیره به نیمه داسې دی او نیمه به داسې دی دی به تلاس هم تاو کړی دا غلامې دیني ګوري سپین ګوري او به دوی به داسې چل کړی رامداس بازار زمونږ د مليانو د ناستې ځای د مولانا فضل الرحمن بالا معنی والا اگر انداز ته اوس مونږ باندې سړی نه نوته نشي خیال امراغ د عزیزانو خبرې راته ډېرې نه کوم یهودو به هر ورځ نوی نوی عذاب نازلېدو هر ورځ د ننني عذاب اثر به لا تللی نه و چې سبا به پې بل عذاب راغی اول کال مې په چوده اګست کې خانه کې یو خبره کړې وه مالواو رئی د اسمان اراده را تخینه ښکاری د سړی ځامن شي د اسمان اراده خینه دي په خدای باور وکړه چې په سبا نه په په اخبار کې مې وکړه چې زلزلې اکړه کوم نام ده بالاکوټ او بالاکوټ داسې زلزله پرې رااله چې یو نیم لک خلکو په مغه وخت کې پکې مړو او سم چې اکانی خلک کني او اړه یې راړي یې مړې ته روزي تورشه بیګا وګورا چې پسن حیدرآباد کې څه شوي دي بیګا پسواد کې وګورا سواتیان وی چې دا وګورا مونږ تر څه ظلم کیږي مان نه الله ظالم نه دی دا غمر رحیم او کریم بل څوک نشته تاسو پسواد کې شنګلا پار کې بنگلې جوړې کړې وي او ټلې بم جوړې کړې وي او د دې ځای د حرامیان چې دي دوی به ښځې شنګلپار بوتلې ګرمۍ تېرولله او بد چې څه یې خوښه یې به یې کول مال تاسو د شنګلپار ازار ووالی چې تاسو په خپل وطن کې د پیسو د پاره د خزو زناخانه جوړه کړې ورشا وزیرستان وګورئ چې سال پکې جوړ دی پاړه جنار وګورئ چې سال پکې جوړ دی دلته تا سره خیبر دی دا وګوره چې سال پکې جوړ دی اریان دې ته چې دا خودکش دي چې دته د الله په زړه کې څا چولې دي چې په ور منډه کې او غلام شي اول ځان والو زي بیا بل والو دا کار به تاسو سره کیږي دا بارانونه دي متواتر تو ګور لکونه خلق نن په سرکو باندې خیمه لګولې دي او ناست دي سهار وګوره د غلې ګدام سره سونه او زرګونه خلک ولاړي یو توړه وړو ته مسمون خو مسلمانان نه یو اسلام خو دې ته وایي چې په مشرق کې یو سړی تبه ونیسي او په مغرب کې ورسره ته ځان په تبه ونه نیسي پتا د جنت بوی حرام دی بوی تبه نیولې بم نه محسوس کې تاسو کله چې واده یې لس ورځې مخکې چراغان جوړ کړي دا اوس هم دلته بار لګېدلی دلته څه واده خو نه دی دا چا لګولې تا دا آرام توب کړی دی یو دلته دی ما ته به ویل چې منې ست مهینه لګائیں ست مهینه لګائیں لس ورځې د نور واده په کور چراغان جوړ کروزم دی خو وګورم چې راغانی کدا سي زمام چې راغانی او په دې خدای نه شکر وباسم چې زما دا ځامن دی الله پاک وخپل مینا کې واخلي په یو واده کې ما چې سویلې دي کړت نه دی کړی او زمون کور کې دا زړې چې ناشتي دي دا د دوی ته چې وایي چې هر څه نشو کولای غریبي دا پلان وی بچیا دا خزی بسوي بچیا دا سړی بسوي نو د زه د بوډۍ ښځې نه مورم نه یو ډرایور را یاد شي په ټیکسي موټر کې بجلیګر نه تلم چارسده کې جلسه وه چې هغې کې تلم نو دی عیدګاه سره یو بوډۍ ښځه داسې مخمخې موټر مخې له منډه کړه نو ډرایور ورته आवाज وکړ چې بچ جرابي هغه ورته رامخ کو وای وای جرابه په دې نوري زه خو اوس د سر له سکالو پورا شوم جرابه په دې نوري نو دغه جرابي زمونږ نه دي وای بچیانه خلک بچوي داسې داسې نم داسې او دغه جرابې چې جنګ تیریږي په لارۍ کې مخکې موټر سجاو شوی وړاندې هم ګلونه او پاس هم ګلونه او پاس ته داسې داسې ګلونه زه کله ورنږدې شم موټر والا ته وایم چې واده دی ویلی و ما دا نه ویلی کوئ ماله ویلی او دا مال ماما شته ویلو دا جنای ماما شته مال هغه ته وایه چې ډولای کې کینی نو ته به داسې وایې چې ما به ماما کې نه وي نن په ډولای کې مال داسې چل به کې چې ما به ماما کې نه وي نن په ډولای د خر د بچی موسیقل نه او ټیکسی موټر نیسیو سجاوی کی په سلور پنځه زره روپۍ باندې الحمد لله و شکر لله چې په زندګۍ کې چا واده ته نه یم تللی په زندګۍ کې شاب هم تاسو خو زما خلاف دغه کړی و چې د مرګ افواه چې مدینه ته تلو الته بیا د ټیکو شو په جنت البقیع کې خښ شو مالیره خبره خو یې ښه کړې ده خو د سچل دی چې دا یې ویلي دي ټوله دنیا پنځه زره ټلیفونونه د په خدای باور وکړه د لندن او د امریکې نه ټلیفونونه راغلي دا زمونږ د وطن خلک چې پکې د عرب ملکونو نه تر ننه پورې که ټوله ټوله ورځ یو غیمه جوړه جیو باندې آج باندې باندې دا لګرا فری دی مکه مې مفاد باندې بجلی ګر افریدي دا د مونږ ملک دی ویم چې دا مکه یا مدینه یا د کړې ده دا ښه کار کړی دی عمرې ته تللی وم زه خدای دو ځله هغه ملک ته بوتلی یم یو ځله په سن پنسټ کې حج ته تللی وم پنځه سوه روپۍ باندې ما حج کړی دی پنځه سوه زر درهمه یې واپس هم په مکه کې راکړه دو پنځوس ورځې مې تېرې کړې دو پنځوس ورځې لس مدینه کې او څلوېښت په مکه کې او دو په جده کې زمونږ یو خپلوان دی په جده کې د اونډای کار کوي موټر را تاغه فری کړو ما ته وی چې ماما اول به در باندې زه یو حج وکم بیا بل حج لزا مال وکا کنه چې تا دا د جدي ادیره ته بوتلم د بیبي هوا قبر ته د بیبي هوا قبر خیال امراغ نو دا نیکی را سراغه کړی و نو زما عزیزانو عرض مې داو چې سړی شي د خدای خاطر وګړي تبا کیږي تبا کېږي ارس پرې دی بروټه خوري او جمعه ته ځي جګړه مکوای نن د قوم او د ملک سال جوړ کړي لور را پاسې په مور دعوا وکړي چې دا پلار یې سمې مال هم راکړه رور را پاسې په رور دعوا وکړي دا غمونه پرې دي دواړه ورونه ځان کې سړیتوب پیدا کوي او کېږي او کایات نه درځي للذکر مثل حزب الانسین چانه پختنه وکا او په هغه د شریعت په تر باندې تقسیم کستا پلار نه دا مال پاتې کې دی شي نو تا نه نشي کېږي ولې ورځ به دا غږ شي علي خانه ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هېچا ته بادشاهان یې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراته په ژوندونه کې د وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړم که په قدر په قیمت برله اسمانې مونږ چې په لاره ځو داسې ځو اوس مليان هم دا سیاسي مليان نه دا چې دا څه ما ته له خپل فعل نه منې کېږي مال تاسو دا سره روان مال چې روښتنه چا ګوتا در کړی دا کته چا رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې بلار روانو نو سر به ښکته صحابه ورته وایي چې اوچت وړي نه ګوري ویل اوچت ځکه نه ګورم چې پاغه د کائنات په مالک مې نظر دی د هغه مخکې څوک سر اوچتولی شي نو سر ځکه ټیټ وړم خیال هم راغی که په قدر په قیمت برله اسمان خود به نیمه کړه د خاورو بندیوان بچاره عاجز ور بش تور تملا د اجل په نقارو بوي تا راج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړو مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړو چې خپل په سنا درب گویا انجام به زمونږ دی مولانا یوسف بندوري به چې کراچۍ نه راغی د درې ورځې به د مدرسې نه چټي کول چې ما سره به ګرځي نو شیخ حبیب صاحب زیارت ته بتلو هلته یې مور خخه مور او شیخ حبیب صاحب د حضرت بنور صاحب خلیفه و څلور سوه کاله مخکې نو ما ورته یوه ورځ ویلې ملجي دلته یو کور والی چې راشي پکې به ما ته وې تا لیدلې نه ده ما خو کور جوړ کړی دی کراچۍ کې ما لیکه ما خو نه دی لیدلی دلته ته چې کله کراچۍ ته رالې بیا به زه درته وښیم کراچۍ ته زه جلسې ته لاړم د ده د جومات سره هغه سایډ ته یو میدانګی غوندې دی چې ورغم لاس ما اسملاو کوم مات ورته ماته وی راځه چې خپل کور را داوالو خم بیا به نور خبرې کوم وسا میدان ته بوتلم او کونټه ور سره وا دا سه د دوه غزو نه کر خوا چول ول دا زما کور دی او کجوان دی او زه در مخ کې او رالی او په دې کور کې خاخ نو منو په قبر مې متیازي وکړ وصیت یې کړی په خدای به ورکه چې وفات شو زه بیا جلسې ته تلم کراچۍ ته چې ده ته ورغلم چې ومې کته همغه ځای کې خاخ چې کومې ما ته په کونټه یې ښودل نو زمون خو دو زره میراث دو ګزه میراث دی ما ځمکې نه دوه ګزه او عمر به پکې ټول تیرو نو زما عزیزانو خبرې رانه اوږدې شوې و یو جوړی درته غواړم چې بالکل په ځان کې تبدیلی راولئ داخلي شعر واورئ چې در بهارا کې شو سر سبز سنگ در بهارا کې شو سر سبز سنگ خاک شو تا گل برو رنگ رنگ کروڑونه بارانونه که په کاڼي باندې وشي کاڼی نه ګل کېږي که ځان ګل کول غواړې نو خاوره شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي تاسو په ایمان وایه او د لکه علیه السلام ده لالا زار کاړي شل دیش کاله وشو تاسو په دې علاقه کې چا سره په ترخه خبره لیدلې نه مړی شته او نه ژوندی شته مسله دا ده چې ویکرهو اعلام المیت فی الاسواق والمحلات د مړي خبر ګرځول په بازارونو کې او په محلو کې الا الاقربا لا سوچت کوي چې چا چا جنازه کړي لا ګوته بچیا ګوته والی اوچت لا دا سوچت کوي چا چا چې جنازه کړي لا ګور راځي ناس آ شاته ما ته ستاسو ایمان د پاکستان ایمان را ته معلوم سن چھیاسی کې دلی ته تللی وم شیخ الهند سیمینارو نو د دلی راجیو ګاندي ویلي چې په پارلیمنت کې وکړي شل زره پارلیمنت وکړي ما نه مخکې د باچا خان تقریر ورپسې زماو د ټول پارلیمان د زر روپو جامې نه وي اچوته سپین پرتوګ او د ململ کمیس او په سر سپینه ټوپه کیناست پارلیمنت شروع شو چې زما نمبر راغی تقریر مې شروع جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں راجیو گاندھی راسک تقریر میں چھ بس کو لو میں یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں کسی بیگانے ملک میں آیا ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں ہوں کیونکہ کسی وقت میں یہ ایک ملک تھا بدقسمتی سے جدا ہو گیا ہے دې خبرې راجیو ګاندی ته ډیره بده ورکړې نو راجیو ګاندی چې تقریر مې بس کو ما ته وی چې ایک سپیچ آپ کا اور سننا چاہتا یو لږ سره طالبانو ته ما محتمم نه تپوس کوم د دې خرچه ول د هندستان کې چې څومره مسلمانان دي مزدوري کوي او خرچه راوړي یولس زره طالب نو بدا سوال در تکوم چې یو د بدو بدل کې بد مکوي ایسته نه جوړي د بدو بدل کې ښه کول دویم درته دا وایم چې په علاقه کې یو کور اوږې شپه تېره کړي الله به دا ټوله علاقه په جهنم کې اچوي حضرت عمر به د شپې ګرځېدو او پردو کورونو ته به غوږ ونیو داسې چې چا ته څه تکلیف خو نشته اوس بله خبره رایاده شوه د شپې ګرځېدو یوازې یوازې به ګرځېدو ګاډونه ماډونه نو جونګړه وه جونګړې نه بار سړی ناست و جړلې ده ورته ویل ولې جاړې بچیا ویل دې جونګړه کې مې خزه ده بچی کیږي څوک خزه نشته چې خدمت یې وکړي ویل ښه برامنډه کړه چې رامنډه کړه خپل خزه ته چاله زر تیار شه ویل ولی ویل بس جنت ته دې بوزم بس خزه زر ځان پټ کو را روانه شو اجوګړې ته چې نه نهستا ویری د چامیر المؤمنین راغلی دا خدا حضرت عمر ورته وایي چې جو ازره شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے جو ازره شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے زه ستاسو خادم یم نو تا باندې ګبراوټ ولې راغی وای تیاره که اوس اجازت دی لاړ شو ویل اوځئ دا د حضرت عمر ایمان قسم په خدای زما سر ته د الله نوم جوړم نه چې دا وخت زه سملم او ورته وګورم نو د خولې نه مې یو داسې خبره وځي چې یا الله یا الله دې ملک د حضرت عمر را ژوندی کړي یا الله په دې ملک د خلفای راشدین حکومت راولي د ابوبکر د عمر د عثمان د علي هغه نظام پر راولي بس جمعات ته او د خدای خاطر درته کوم چې د لور او د زوی واده داسې کوي چې څوک خبر نشي دا زما زوی دی دوبه ته مې ورته ټلیفون کولو چې ستا لپاره واده کوه پلاني ځای کې ما ته ویلې دادا زه دومره کمینه نه یم چې د پلار په حکم کې به نافرماني کوم څرنګه چې تاسو خوښه وي هغه څه خدای والا داسې ښځه ورکړه چې فرشته د زمانې نن زامنو یې پلانۍ جینۍ پلانۍ جینۍ پلانۍ جینۍ دی که نه نو سم شئ قسم په خدای چې ساس کې شروع شي ما ته یار پیدا شي د شپې چې سملې اسمان ته ګورئ او الله ته دعاګانې کوئ چې خدای دا ملک د افت نه بچ کړي او دا دعاګانې کوئ چې یا الله په دې پنځه شپېته کاله کې په دې ملک د سړی سربراز رانه دی خدای دې ملک ته خلفای راشدین راوړي یا الله حضرت عمر ورته بیا را ژوندې یا الله دې غلو نه د دې ډاکې مارو نه او تور شد مصیبت زداو لکه بار ملکونو لکونه بورای را لګلې دي قسم په خدای دې چې پاغې کوم دې حرام ته اوسط لګ وس بخدای را نه کی چې یو خزه په سرک ځړل کما سر لاندې او په پاس نو ما له په دې شپېته کاله کې چې کوم ګانډو ولاړ ده تاسو ورسره ګرځئ ګرځئ که نه خدای مو خدای ته پې که داسې ویرېدئ چې کوم یو ولاړ دی تاسو ورسره ګرځئ په کونه جنډه ولګوئ اوس بیا شنې جنډې لګېدلې چې څه چل دی یو ممبر وخاره په دغه کې تقریر کوله په شادان کې چې پاسې دوی ورته وکړه زما تاسو ته ډېر لوی تقریر کولای شم خو افسوس دا دی چې زما مورای خراب دي مورای نو ما ولا پر خپل شونډه ولګوله بیا خپل داسې کړه ویل زما مورای خراب دي زه نور تخلیه نه کولی شم چې کېناستو نو ما ته وایي چې کیوں مونږ چونډیا مارنا ہے مال خانه خراب دی بچې مورای نه کې ویل ګله خراب نه ما په شپېته کاله کې اور چاله نه دی ورکړی ګینې خدای راستي کمې پرېښی او خدای فضل دی زما خپلې خوله کې خدای دومره قوت اچولی دی چې کار پې کېږي دا خلق دی په اسلام کې نه اسمبلي شته په اسلام کې نه سیاست شته په اسلام کې نه اتحاد شته اسلام کې هغه حکومت ته چې ابو بکر کوله او د رسول الله د وفات نه وروسته ابو بکر خلاف دغه چې کېدو د خلافت صحابه ناستو بی بی عائشہ و بی بی فاطمہ موجود ہیں بی بی عائشه چې رسول الله ته نکاح کېده په اسمانونو کې نکاح تړلی شوی په اسمانونو کې ابو بکر صدیق لاس نه ونیو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ووت ودونه داسې کوي په مړو کې نه څلوېښتی شته نه درېیمې شته نه څلورمې شته که دې مليانو درته ویلي چې څلوېښتې وکړئ او جمعې په شپه ورپسې ختمونه کوئ قسم په خدای دی چې دا بیا ملا را پیدا کوي چې ما سره پکې باس وکړي چې د دې مړي جنازه نه ده شوې چې دا تا وکړه ټیک شو یا الله ابو بکر غواړو یا الله عمر غواړو یا الله عثمان غواړو یا الله علی غواړو یاره دا غن کپان او دا خود غرضا او دا خپل کور جوړې دن کی او دا قوم غم ور سره نه یا الله دا ټول تباہ او برباد خدای پاک نیست و نابودی خدای امریکا تباہ کی خدای امریکا تباہ کی دا ټول چالونه د امریکي خدای یهود تباہ کی یا الله په ژوند مونږ ته د حضرت عمر غوندې حکومت وښایه په ژوند د خپل حبیب په خاطر نو دې نه پس به دا چې څومره ناست یې هر کار د شریعت مطابق کوئ که واده عالم نه تپوسو کوي چې څنګه چلو که مړی شوی تپوسو کوي چې څنګه چلو چې هغه درته څوخې خو عالم هر عالم نه خیال مراغه خدای دې تاسو ټول آباد او ودان لري او خدای د هر افت نه پامان کې اوسه خدای دا کوم موجوده افت چې په دې ملک نازل دی پروردگار